بسم الله الرحمن الرحیم الګا دا کتاب ځان له چاپ کوي ها تاسو دی چاپ کړی دی المفید نو مې څه دی المفید فی التجوید د طیبی سه اړه کتاب دی دا څوک دا عالم دا کتاب چې لیکلی دا امام دی لوی قاری دی فقيه دی الشيخ شهاب الدين احمد ابن احمد احمد ابن احمد ابن بدر ابن بدر الدين ابن ابراهيم الطيبي شهاب الدين احمد بن احمد بن بدر الدين بن ابراهيم الطيبي دیم په دمشق کې ګوره دا دمشق او دغه خارونه څه شي دي دغه زنه ټول علوم دغه مبارک خارونه دي کنه الله دې د کافرو د تسلط نه آزاد کینو په دې مشک کې څه شوی دی پیدا شوی دی ها د ذل حجې په و مرز په 910 هجری کې او د قران کریم او قراءات مختلفه په خپل والد باندې لوستي پلار قاری احمد ابن بدر الدین صاحب او دلته بیا الجامع الاموي یو لوی جامع او جمعات پای کې ورته د خطابت کار ملاو شو او د تدریس د مدرسې ورته ملاو شو طالبانو سره ډېره مینا و خصوصاً چې کوم ناشنا طلباء به رالل، ډېره نرمي به یې کوله او د هغوی به یې ډېر عزت کولو. ناست به و، د تجوید تعلیم به یې ورکولو، د قراءات عشرو تعلیم به یې ورکولو. ډېرو خلکو ده سره سبقونه ویلي دي. الشیخ اسماعیل، الشیخ عمادالدین محمد الحنفي، دا د شاګردان دي په اخر عمر کې به ډېر کم خوراک کولو د دزوی ده احمد الطیبی دی وای نیمه اگای به اگای به وی چول نیمه به وخوړه بس د څه د پاره د دې د پاره به وخوړه چې لکه عبادت ته بګی سیا ډیر خوراک چو کې به ولکه زمون پروت نو وڅکه ډیر یو زاهد او عبادت گزار سړیو او وفات شوه د چارش یوم الاربعاء لکه مرز وي چارشنبه د چارشنبه پر ورځ وفات شوه دی په اتلسمه د ذوالقعده 900 یو کم اتیا ها 990 اونسی ها 990 او دفن شوه دی ځان یادوي زه فقیر یم او چې مونږ لیکو څه به وایو قال شیخ المشایخ ابن بطوطه صاحب نن سبا غره قاریانو ځان له کیغه هغه تمیږي نه منطقيانو څه شي تسلسلي هغه نن سبا پټکی به نه پويږي قاری المکری ال ال ال ال ال الجاهل باخر کې هیڅ پر سره نه ها قال الفقير فقير چاته وي المحتاج الذي لا يملك متاعا ولا مالا وای زه غریب یم نه را سره مال شته نه را سره دولت شته قال الفقير وای اغه عاجز الله تا احمد بن الطيبي چې نوم یې د احمد ابن احمد ابن بدر الدين ابن ابراهيم الطيبي او مخکې مې دا ذکر وکړو احمد ها اے احمد ابن الطيبي احمد دا یې نوم دی کنه د الله نه د رحمت امید ساتي اسنه ته واسه مم نه بخي الايمان بين الخوف والرجاء حدیث کې راځي ایمان په مند یری کې او په مند امید کې ده نیم به یریږي او نیم به امید ساتي عمر رضی الله عنه به وینوي کده ټول خلکو حج قبول شي او د یو پکې قبول نشي زبوا مغه یو زیم دومره د الله نه یریږم زما حج قبول نشو او که د ټولو خلکو حج قبول نشي دی یو قبول چې امید بم نور د چغه یو بځه ته الله نه به امید ساتي وای به چې مونږ ته بخنه کوي او د دې وجه نه ډېرو بندگانو ته په قیامت کې بخنه پدې کیږي چې د د پزړه کې د الله نه امیدونه دا په ژبه تعریف کول دي په ژبه باندې د چا صفت کوي علی الجمیل الاختیاری صفت کې هغه صفاتونه ذکر کې چې هغه دغه په اختیار کې دي په وسو په طاقت کې دي لکه تا سترګې تورې کې کاری سه او ته کې نور دې پکې لګه سو کل کنه توشمه موشمه دی واچولې یا نو ساسینه اوس موږ تاسو په دنیا کو چې یاره خو بس الله کور ته حسن ور کړې قاری صاحب لن اوس دا څه شی دی دا دا موږ سنا صفات بیان اوس تا خو هغه صفاتونه چې تاسو په اختیار کې دي اوس ته اختیار کیو کنه چې ټانګه مانګه دې رنګ کا ها على جهه التبجيل مقصد پکې سي تعظیمی زم شان ستا اوچت بیانو اے من نعمت و غیرها کما سره د خېګړه کړی کنه دل حمد وای کپوینه شوي د چا صفاتونه بیانو لغه صفاتونه چې صفاتونه داغه په وس کې دي دې ته څه وایي دې ته حمد وایي الحمدلله حمدونه دی الله لرا الله الذي اغا الله دا علم ده ها الله د انتقیانو خبره باری تعالی د بار نوم ده ها د الله نوم ده او بنده ته الله نشي ویل دا خاص ده د الله پورې ها الفضل والافضال والتفضل د ټولو مانا څه ده؟ چاته ورکړه کول بغیر د څه عوض نه لکه ته ماله اوس لس روپۍ راکړې او څه رانه غواړې نه ده که نه عمل پرې وکړه که نه ها صحیح ده دې ته څه وایي دې ته تفضل وایي افضال وایي او فضل ورته وایي هغه ذات دی چې احسان یې کړی دی وانزل القرآن را لېږلی دی قرآن کریم انزال څه ته وي په یو ځل را لېګلو ته تنزيل لګ لګ او انزال معنا څه ده النقل من موضع من فوق الى اسفل مثلا را لېګلې د قران نورا ضياء رڼا د رڼا للملا ملا چاته وي لاشراف الناس هر چا ته قران هم نه رالېږلی چې کم خلک سي اشراف امتي حمله القران واصحاب الليل کم چې په امت کې اشراف د عزتمن خلک دی ته قران راغله د لیل ملا سرداران چې ورته وي دا د بندگانو سرداران دي چې قران ورته ملاو دي قال يا موسى ان الملأ يأتمرون بك ملأ ها دیو جنو افغانستان کې عالم ته سوې ملا صاحب ملا یعنی شریف خلک دي نه مليان ها الکه په معنی پوهیږي کنه ته چې لفظي معنی زده کې دا ستا فتح مبین ده ها حمدونه دی هغه ذات لره تفضل چې احسان کړي وانزل القرآن را لګره د قران کریم نور للملا رڼا د پاره د عزتمند خلکو ها درې شعر خو بخامخا وام هدا به من شاء من عباده موفقا له الى رشاده هدا به هدایت کړه دی الله به په دې قران سره لکه هدایت څه ته وای دته وسوې پلاني ته هدایت شوی هدایت وای څه ته هدایت ویل کیږي سلوک الطريق الذي يوصل الانسان الى غايته پښتو کې معنا کو داسې لارې باندې تلل چې خپل منزل مقصود ته ورسېدي ته هدایت وای جنت ته په ورسې ته په صحیح لار روان عذاب هدایت کې الله به د قران په ذریعہ من شاء چاته چې خوښ شي یضل به کثیر او یهدی به کثیر چاله چې خوښ شي هر چاته نه من عباده من خلقه د خپل بندگانو نه عباد جمع د عبد دا بنده د الله دا قران سبب د هدایت ته کنه دی شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس موفقا له الى رشاده توفیق ورکون کې دا الله له دې بند خپل ته الى رشاده الى هدايته الله توفيق ورکړي لکه توفيق څه ته وایي عوام ورته توفيق وایي توفيق توفيق څه ته ویل کیږي سد طريق الشر وتسهيل طريق الخير ها چې د شر لار بند شي او د خیر لار درته کولاو شي نو دې ته د الله توفیق وینو مزدراله قران ته کې ناشته روزه دی ونی ودا او تاسو سره تر مسونه قران لنا سي کنه دې له توفیق وای د شر لارو نه الله ساتلی او د خیر په لارو کې استعمالای مو نو دا څه شی دی؟ دې ته توفیق وفق الله والله توفیق ورکوونکی دې خپل بنده ته الی رشاده رشاد معنا څه ده وما اهدیکم الا سبیل الرشاد الا سبیل الهدى والاستقامه الی رشاده الی هدایته خپل هدایت ته خپل مضبوطوالی د دین ته هذا وصلی الله تعالی علی خیره